چې انذار څه معنا وا وی الانذار دعاءهم الى التوحید یعنی خلق در رب توحید تر ولا قم پور تشا فانذر خلق وروا خلق در رب توحید تر ولا وربک فکبر او دخپل رب نوی بیان کا در رب درائی بیان کا وسیابک فتوهر جامع دی پاکی کا عبادت دفار جامع خپل پاکی کا فیضا نقر فی الناقور کله چې پکې به پېښې پښپې لای کې فذالک مدا یوم ذن پدار یوم عسیر رز د سختا علی الکافرین غیر یسیر په کافر باندې نه باسانا زر دی پرېګ د ما ومن خلقت وحیدا او هغه چا لره چې پیدا کړو ما یوازې نور سره بچو نور سره مال او مال مال ورکو دین مراد اگر چې تر قیامت هر کافر دې چې دین خلاف کوي خو نزول لایاتونو د ولید ابن مغیره بارک شو ذرنی پریک دنا ومن آسوک خلقت وحیدا چې ما پیدا کړو دې وحیدا تشتور نور سره مالو نور سره اهلو نو بیا ورته ما مال ورس ورکل وجعلت له مالا ممدودا ګرځول ما د لپاره مال ډېر وبنینا زامن شهودا شهودا دا معنا چې مجلسونو کې حاضر یو ناسوي یا شهود دي ته محفلونو کې حاضر دي چې سوي نو خلق ورته غوږی شهادت تکې دي وبنینا زامن شهودا چې مجلسونو کې حاضر وي زرد الله وی چوب خیجو دلرا سعودا اغا سخ زیتا اصل کې علماء لیکلي او ترمذی شریف کې روایت راځي تفسیر معارف کې وایي چې سعود دا په دوزخ او جهنم کې یو غر دی لدیبا ورخیجو لشنو یا کال به پورختو کې لګي او دغه شان برا کوزول شنو یاد پر کوزیدو کې لګي او همیشه وردی دا کاری الله وی سهور سورهقه سعودا ضرب چې ورده خېجو دی سعودا هغه غرب جهنم ته انه یقینا دې چې فکر سوچ کړو پاغست چې کوم دعوت د الله پیغمبر ور کړو دتا انه فکر د سوچ کړو وقدر او اندازې لګولوا فقتل مدد هلاک کړشي کې فقط دروازه څنګه اندازه لګولوا ثم قتل بیا هلاک کړشي کې فقط در بعد څنګه اندازه لګولوا ثم نظر به نظر کړو سوچ او فکر کړو ثم بسا به مخترو کړو وبصرا او پندې ګنج کړو مگر جادو دے یو سر چه نقل کولشی دا چه تا جادو ہے او نوز باللہ من ذالک دا پیغمبر چانا نقل کئی ان هذا من دا قرآن الا قول البشر مگر وینا دا بنی آدم دا سأسلیه سقر اللہ عزر وچ وردن نبی کو جہنم تا وما ادراک ما سقر سشی پوکتالا چسد سقر لا تبخی ولا تذر سوزیږي به را واپس کیږي به سوزیږي به را واپس کیږي به لواحت للبشر سوزون کې د پوست تیلرا د بنی آدم دا ظاهری سرمنه ته بشر وای یا دا ما نام ولواحت للبشر سوزون کې د بنی آدم لرا علیها 19 پدې جهنم مل فرشتي الله مقرر کړی وليقولو دې پارشوای الذين ها کسان فی قلوبهم مرض چرایزم کې مرض دې والکافرون او کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا د سیر عدل الله په دې سره د مثال نه ډېر یې رحم الله سول ذکر کې قالوا نوای دی لم نکو من المسلمین نو موږ د مسکون کنا ذکر اکثر علما دا مذهب دی چې کافر لکه څنګه راخدي مطالبه تي چي نو دارنګ په فروعات د دین دی مکلف دي ولم نکو نطعم المسکین او نو چې موږ به طعام ورکول المسکین غریب ته وکنا موږ نه خود مع الخائبین وردن کی دبا په غلط دن کې سره وردن کی دن کو نه غب شب کې او غلط دن کې موږ وخت تر کړو